الرابع تقدیر سلورم مقام دا کوم مقاماتونه چې عامل ناسبه د مفردیه د شی په هر موجود سره هغه تقدیر دی تقدیر تاکل کی او هو معمول بالتقدیر التقی دا هر هغه اسم دی چې د معمول واقع شوی د تقدیر د سره تقدیر سره او مهاجر ویرول چې ویل کی مهاجر ویرول شوی مهاجر منه چې د چا نه دی مثال په تور باندې الکا بیوری او سمره ولاړ دی یو ظالم سره ولاړ دی چې په دې باندې طاقت یو سړی ته څو اتقی نفسک من الاسد دا خپل ځان د دې ورینه شي کا بچو سره دلته د خپل حذف کیږي په حذف کې وجوبي سیاسي سره ولې خپل حذف کې په حذف وجوبي سیاسي سره له خوف فوات الفرصه د لپاره چې دا فرصت او دا موقع درنه لاړل شي ولأجل ضيق المقام دا مقام دې تم دې دې وجه نه دلته د خپل حذف کې په حذف وجوبي سیاسي نو ته ځان وساته نو ته الکه دا مخاطب او فاعل هم دی نه او مفعول هم چې دی لکه نو چې فاعل او مفعول سره متحد وي نو بیا د فعل او د مفعول په منځ کې چې زیاتېږي نو دا د نفس څخه زیات نو چې دې دې دوه شي تفي نفسك من الفعل الطريق الطريق دا الطريق الطريق سمانا اصل اتقي نفسك من الطريق بس دا خپل ځان د شي نه لګا ا طریقه طریقه دا مر لار نه ځان بس لار نه ځان بس ته د کو نه دی بس نو دا تم چې دی لګا چې دې په مقام دی او فرصت نشته دی نو دې وجه نه لګا څه څنګه کې بس ځان بس چې کله چې سره تا باندې غلی فعل خو هم په زمانه دلالت کوي یو شی دا هم په فاعل باندې دلالت کوي دا چې څه بل چې دا خپل په شي دلالت کوي بل په حدث باندې په یو کار باندې دلالت کوي بیا نو دا ظاهرا دا د فعل یو شی دی دا یو قاعده ده نه وشبهما او د دې په شان تاسو چې ابهام ما د څنګه چې په د مکان کې کوم ابهام د دارن کې کې څه شي دی ابهام ولم مکان لکثرته او عمل شوه دی په دې جهاد چې څو باندې یا په مکان او په هم باندې لفظ د مکان جلست مکانک او دې تفسیر ته معادل نو جلست مجلسک جلست مکانک جلست مقامک دا الفاظ په دې باندې هم دي ولې دا لکثرت دا الفاظ هم تفسیر الاستعمال او کثرت استعمال تقاضا د خفت کوي دې اوس نه دلته دا خطر ده وما بعد تخصص او د خلقونه کې یو روسته کوي څه راځي دا به څه واقعي وينصب وفعل مفعول به کله منصوب راځي بیا عامل منصوب وصفه فاعل محذوف کله کله دا مفعول به منصوبي فاعل محذوف سره مثال په تور باندې یو سړی درته وایي چې الکا متا په کله کله ویته